او ویل د قران کریم په تجوید سره معنا مې زوکا دا معنا ازدکای بل معنا باندې برت کو والاخذ بالتجوید او ویل د قران کریم په تجوید سره یعنی تجوید عملی اولی لانه به الاله انزل زکه شان دا ده لانه زکه شان دا ده به په دې تجوید سره الاله الله رب العزت انزل نازل کړی دی دا قران یا لانه زکه چې دا قران کریم به په دې تجوید سره الاله انزل الله نازل کړي دي وهكذا او بیا دغه شان په دې تجوید سره منه د دې الله د طرفنا الینا مونتا وصلا را رسیدل دي او په دې تجوید مونږ ته د علماء کرامو د مهنتونو او د کوششونو او د قران د حفاظت وعده الله غست داغي وادي د پوره کولو د وجه مونږ تم دغه شان تجوید کې را ورسېد دا معنا شو لفظي اے زده د شعر د امام جزري د شعرونو متعلق خبرې کوم باقی د تجوید د فرضیت خبره مونږ تفصیلا کړې و او د هغه باره کې مونږ د شلو نه زیات دلایل ویلیو څوک چې وایي د تجوید د وجوب دلایل ما ته پکار دي هل تجوید واجب دي کتاب ذکر کړي دین ما مکمل دلایل ویلي بلکې د ټولو کتابونو ذکر کړي خو دا ورته یو خاص عنوان ورکړي صحیح شو داغه اعاده ته ضرورت نشته هغه مونږ په څه کې ذکر کو په حکم د تجوید کې ذکر کو ابتدایي خبرې وې د مخارج نه مخکې مونږ ویلو دلته به بعضې خبرې زړې او بعضې به نوي شعر به په حل شي مصنف رحمه الله پدې دوو اشعارو کې د قران کریم د تجوید ویلو سره داغي حکم یو کو او باغی باندې دلایل پیش کړ په اول شعر کې دا و چې قران کریم په تجوید سره ویل انتهایی ضروری دي کسو قران په تجوید نه وای ګناهګار دی دا حکم د تجوید شو اسه شي شو حکم یې څه ده چې څوک په تجوید سره نو یا بسې ګناهګار دی بیا ورپسې په دویم شعر کې د دې د ضروری کېدو دلیل پیش کړ دا ولې ضروری دی تجوید سره قران وې و یو خدا د چې الله په تجوید نازل کړي دویم دا ده چې زمونږ مشایخ او استادانو په ذریعه موږ ته دا په تجوید سره را رسیدلې ده د دې وجه نه په موږ لازم دي چې دا امانت تر سره ورسو والاخذ بالتجوید معنا موږ داو ک عمل کول په تجوید چا معنا دا کړي ول اخذ بالتجوید او د تجوید علم حاصلول ها چا یې معنا کړي د تجوید علم حاصلول تلازم دي خدا معنا نه صحیح کیږي نه د دې مقام سره مناسبت خوري او نه د شعر د الفاظو سره مناسبت خوري ولی د مقام سره خو مناسبت ځکه نه خوري چې د علم تجوید د علم حاصلولو حکم په خطبه کې ناظم صاحب کړو چې از واجب علیهم محتم قبل الشروع اولا ان يعلموا مخارج الحروف والصفات هلته یې ویلي چې په دې خلکو واجب د علم د تجوید نو دا مختصره رساله ده هلته مو علم واجب دی دلته مو علم واجب دی پړو کې غونډه کتاب دی بیا بیا پکې خبره کوي غټو کتابونو کې یو ځل خبرو شي بیا نه ذکر کیږي نو په رساله کې بس ذکر شي په خطبه کې ویلی علم ضروری دی او دلته وی عمل په ضروری دی صحیح شو او د الفاظ مطابق هم دغه معنا نه صحیح کیږي څوک چې وی ول اخذ بالتجوید نه معنا دا ده چې تجوید علم حاصلول ولي عربی کی الاخذ بکذا د معنا د پار راځي د عمل د پار راځي سر پار راځي د عمل د پار دغه تاسو په ډیرو کتابونو کې کو و به اخذ څه مطلب او په دې زما عمل دی نو الاخذ بالتجوید معنا عمل کول دی واخذ القاري بتجويد القران عمل کول د قاری په تجوید وهو تحسين الفاظه باخراج الحروف من مخارجها واعطاء حقوقها من صفاتها وما يترتب على مفرداتها ومركباتها فرض لازم وحتم دائم د هغه د قول نم دا معلومیږي چې والاخذ بالتجوید نه مراد څه شی دی عمل کول په تجوید نه علم د تجوید دارنګي په اول شعر کې ناظم صاحب سووي ته تجوید حکم بیان کو او په دویم کې د تجوید د نکولو څوک چې تجوید نه کوي دا غي حکم ذکر کو من لم يجود القرآن آثم ولفظ بالتجوید حتم لازم دا اوله مصرع شوا من لم يجود القرآن آثم دویمه مصرع شوا د شعر دا دوه کړي کنه اول اوله مصرع دویمه مصرع ما ته وګورئ کدا ولفظ بالتجوید نه مراد څه شی علم د تجوید وي نو من لم یجوز به بیان وي بیا به من لم يتعلم التجوید دا به تعلم لفظ بهر حال تجوید څه شی د حتم لازم ضروری دی اوس دا سوال راځي چې د حتم اللازمون څه مراد دي پکار د چې ناظم سه ویلوي چې فرض دی واجب دی سنت دی مستحب دی دوی حتم اللازم دا څه شی دی حتم اللازم جواب دا ده چې د حتم اللازمون مراد دا ده چې فرض عین دی څه شی دی فرض عین دی شارح رومي سه ذکر کړی وای ان مراعات قواعد التجوید والاخذ بذلك فرض عین لازم لكل من يقرأ القرآن لحاظ ساتل د قواعد د تجوید او عمل کول په دی باندې فرض عین دی لازم لكل من يقرأ القرآن لازم د پاره دا چا څوک چې قران کریم سکی لولي فرض کفایه دی لوي چې لږ خلک حاصل کی د نورو غاړه خلاصيږي او فرض عین دی ته دیو جنا په قاریانو د سوکرات نه کوي قاریانو خو د خلکو غاړه خلاصي کړي ته پوه نه شوي که قاری سره علم د تجوید نه ټول خلک ګناهګارو دی قاری د وجه ستا غاړه خلاص شو علم دی نه دی یو بل شی در باندې واجب دی دی پریخه چې صحیح نه ادا کړي هغه به د غاړه له خلاصي کې چې په خپل زده کې دا شي کنه على كل مسلم ومسلمه من المكلفين حضم الله علي القاری سے عبارت هم هوا او د مخ کې وأخذ القارئ بتجويد القرآن وهو تحسين ألفاظه بإخراج الحروف من مخارجها وإبضاء حقوقها من صفاتها وما يترتب على مفرداتها ومركباتها فرض لازم وحتم دائم ثم هذا العلم لا خلاف في أنه فرض كفاية والعمل به فرض عين في الجملة على صاحب كل قراءة ورواية ولو كانت القراءة سنة عذاب نازل چې څوک پناه کوي مناظره ورسره مکو چې تاسو دواړو کې بتاو په صحابي کې څوک پناه کوي الله دې عذاب نازل کړي تاسو د تجوید باره کې موایې کنه چې څوک کوئی تجوید نشته وي چې تاو تجوید کې څوک پناه کوي وای نشته دې د مناظره چې د الله کتاب دې نازل شوی دی د هر علم د پاره قواعد شته د هغه د پاره علم حاصلول شته پاره کې ستړي کېدل شته علاوه د قران نه چې کیف متفق خبره ده ها دغه عمر خبره ده غوړې هغه قواعد د قرآن کریم زده کول چې په هغې باندې هر حرف د بل نه جدا کېږي او د حرف د صحیح ادا کولو سره معنا صحیح ادا شي دا په هر چا فرض دي باقی زیاتی قواعد مد دمر اوګت کا غنه دمر اوګت کا دلته وقف نه ده پکار جایز ده ناجایز ده دا ډېری خبرې دا د متقنینو ماهرینو کار ده وته د تجوید نه هیڅوک نشي قواعد په داسې طریقه قران ادا کول چې معنا ورکی الفاظ وای نه شوی په خبره داسې طریقې سره قران ادا کوي چې معنا ورکی د الله مراد ظاهر شي نو دا په هر چا لازمي او فرض عین ده که هغه هر څوک سور امي ولې نه دی سور خو دی نه دی خو چې شین خو دی ها سره او شنو سره که یو امي سور امي دی ځانې سور امي کړی نو قرآن له نه نږدې کېږي امي شو او خو نه چا د پوز کوی لخر سره وای وای لخر دی له چې زما سره او استاد سره او د بلې سره یو ځای شي لخر ته جوړ شي امي سره وای خو چې قرآن نه لري شي امي شو نه نو په خبره پوه نه شوي مليان خو ځکه چاته د تجوید دعوت نور کوي چې په خپل غلط وای یعنی الحمدلله چې کوم مولا قران صحیح وای هغه په هر په هر بیان کې هغه خلکو له دعوت ورکړي چې راشي قرانونه سم کوي صحیح قاری سره کې نه کنه وای ورته دا شعرونه ولغزو بالتجوید حتم اللازم دا مولیان په درسونو کې وای خو چې څوک سکی چې څوک الفاظ صحیح کوي ا چې څوک غلط یا خدای والے چې چالو چې تجوید زده کا ولی باغ په خپل مولا هغه مسله نه کوي چې په خپل به اعتراض راځي هغه هغه مسله کوي چې تا کې ټوپۍ دې نه پسر کړي د جمعې بر د ټوپۍ دې نه پسرولو بیانې وای نه شوي که خیراتونه نه کې د جمعې پر ورځ د خیرات بیانې داسې که مولا پسې دې سووي نو د علما او د سپکاوي بیانې ها وي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب کې مولا په پس سره داخل دی په دخول اولی سره پکې دا هغه بیان مولا کوي چې په خپل دلس وګته نه نيسي ها او هغه بیان کلم څوک نه کوي چې په خپل فقس کمې هر مسله مولا بیان کړي ته په تجوید د قران په تصحیح باندې مالو خو بیان الا ماشاء الله هغه مولا به وي چې خپل صحیح وي د جمعات مولا به څنګه چاته وي چې قران په تجوید سره وایغله په خپل نو ورزینه په دې جماعتونو کې داسې مليان دي چې زوام الله دې داسې یو نظام په دې ملک کې جوړ کړي چې دای د دې جماعتونو نه داسې وباسي لکه ویخته چې د سنو وباسي د تیلونه داسې طریقې سره د جماعت نه راپار کې چې سیده لار شه مدرسه کې قران ټیک کا بیا راځه تاسو له بیا پته یا باندې چا چا داسې مولا په جمعاتونو کې تاسو په کلی کې جمعاتونه دي تاسو چت کې چې چا په کلی کې جمعات او مولا په کې ولي دا وګوره ټول لاسونه چت کې شته کنه دا دلته دیره دیره د دلیلونو ضرورت نشته ورشه د مخام مو چرته ځان لراولې چې بار جمعات کې به وره او دغه مولا ده چې سره چې کینې دی وای دا ما پسې چې رستو ولاړ دي دا ټول وای څه شي دي که داسې ونه وای چې ټول کافر دي نو منزله بین المنزلتین خو به خامخا ثابته چې دی د کفر د اسلام په منځ کې دي زما دا مقتدیان مسلمان نه وای مقتدی له او خپل قرآن نه ورځي مونږ یو ځای کې تلاوت کولو جماعت یو مولا وی دا په کومه طریقه تاسو تلاوت مال خو نه وی لکه قاریانو تلاوتونه وکړي وای دا تلاوت ناروا دی وای نو ما ورلې مې دا خو ناروا شو کنه دا دی چې کوم کو مې هغه روا به څنګه یې دی او دوایا ته هغه روا تلاوت وکړه موږ سره یو قاری هغه وای داسې دلیل دی را لو غولو چې بس نورو دلایلو لاړو ضرورت نشته وای چې څوک ما ته وای او هغه سړی درته وای چې غل خپل نه ورځي کنه چې دا تلاوت صحیح نه الله پیغمبر نه ثابت وای چې کوم ثابت دی هغه کې دوایا ته وایا ثابت تلاوت د تانه واورم کنه نو تواتر سره به بیا نقل کو د دې هغه ثابت چې دی واورید خاجي په چا به خبرې خې لګي او په چا به بد لګي او د قران نه لوی کتاب نشته وش هر سړی له دا مزه ورکړي چې چې وي وي او يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا څه پکشته نه او د صفت سری وایي جمع بینهما تاکیدا للوجوب حتما هم ذکر کو لازما هم ذکر کو چې غوره غوره خپوخ واجب دی اسی غپ ته وای ما جوړوا او الشیخ زکریا ذکر کړي وای دا دویم تفسیر د اول د حتم الکه وای د حتم نه څه مطلب دی وای لازم تجوید وای څه شی دی لازم دی من لم يجود القرآن بعض نسخو کې راځي من لم يصحح خدا اول بهتر ده من لم يجود بهتر ده ځکه تجوید خاص ده د تصحیح نه نو اول بهتر ده من لم يجود القرآن دا په اصل کې ده القرآن او نقل د حرکت رالو د قرات ابن کثیر د امام شاطبی وای ونقل قران والقران دواؤنا نو دا تاسو بنوي چې ضرورت شعري د وجه داسې وکړ نه نه دا قراءت ته جایز دی لغت کوم جایز دی لانه دو معنا غانې ما وکي یا دا ضمیر شان دی ځکه چې شان دا دی یا لانه ضمیر قران تراجی دی نو که ضمیر شان شي نو انزل لکه به مفعول مقدر شي ځکه شان دا دی به په دې تجوید سره ار الہ انزل القرآن الله قران نازل کړي او که قران ته راځي شي نو بیا ضرورت نشته چې پکې دی مفعول مقدر شي دا اصل کې دا دویم په اعتراضات المعلمه کې وای وای دا دویم چې اصل کې جواب د یو پټ سوال سوال دا چه څه شی دلیل له تا سره په دې خبره چې ته تجوید واجب دی وای لانه به الاله انزل الله دا تجوید پر قران نازل کړي او لانه به الاله انزل دوه معنا غانې دي یو معنا دا دا الله دا قران تجوید سره نازل کړي څه سره نازل کړي ان انزلناه قرانا عربيا موږ دا قران کریم په واضح جبه کې نازل کړي واضح ادا ذاتی چې وي بلسان عربي مبين په عربی جبه کې واضح جبه ته چې په خپل جبه کې وي د عربیت نوم دی خطا یو معنا دا شو دویمه معنا دا ده لانه به الاله انزل زکه دی قران کې د تجوید حکم دی دی قران کې د تجوید حکم دی د تجوید پشان کې قران نازل شوی الله قران کې وی ورتل القرآن ترتیلا امام بیزاوی معنا کړي جوید القرآن تجویدا تجوید سره قران وایا علامه زمخشری سے په الکشاف داغه تفسیر دی سلورم جلد کې وای الترتیل هو ان تاتي بالقران على على ترتيل وتؤدة بتبيين الحروف والحركات دا سه طریقې سره وای چې حرکات هم صحیح ادا شي او حروف هم صحیح ادا شي نو غلط دی چې وې د تجوید نه خلاف حرکات او حروف صحیح ادا کیږي نه ادا کیږي علی رضی الله عنه وی الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفه الوقوف په هر حال ډېر اقوال دي د علماو خو دوه مقصدونو باندې پوه شوي اے لکه قران کریم کې آیت د شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن دو معناګانې دي میاش د رمضان هغه چې پاغه کې د قران کریم د نزول ابتدا شوه دیمه معنا انزل فيه القرآن میاش د رمضان هغه چې دا غي په شان کې قرآن نازل شوه الله په قرآن کې د میاش د رمضان فضیلتونه ذکر کړي نو دلته هم دغه دوه معناګانې شوې وهكذا منه الينا وصل او دارنګ دا مونږ ته نازل شوی دی په دې تجوید باندې مونږ تر رسیدل دغه شان ډیر زیات ضروری دی د قران کریم په تجوید سره ویل ډیر لازمی دی او دې ځکه بیا کتابونو دام لیکلي وای باز قاریان تجوید سره قران ویل شي خو نه وای په تراویح کې د جمعات د اجي صاحب تابعداري ډیره کیږي ها دا اجي صاحب چې در باندې یو ځل زکات درکې کنه تر مرګه به غریب نشي او لې لګ ډټ شو ورته ما د کوم مسله تعالی او پتر پرون ډاکټر لاتل اجي صاحب اشاره کاوه او به تماشا کاوه چې په کومه طریقه زه قران وایم یقینو کې چې داسې کوي بعض کس تراوی جی سیب لکه بعض مولی سیب لکه بس خو چې لسه را په مخ کړی نو کله اللهیت په یو قاری کې وکنه یقینو که وګونو له بغوت کې په دې رمضان کې وګونو لا چې دا قاریان په کومه طریقه سره کوي په وخت کی شل رکعات تراوی مع الصلاه ها مسره کیږي ها دلته مې ویلو یو کس په شلو منټو کې ورځو کې وای نه وی کولی به لاسو منټو کې یو ورځ ته په وخت واغستو یا کسانو له چرتا جنن په 15 منټه زیات شو وای بل راځي ولا خدای خبر چې چې په 15 منټه کې ولو کې کوو منټه کې ولو چې غشته مې دل پکې راو ګرځول نور وای دغه ته په دې توريري کې جماعتونه دي دوه مقابله یو لسلو منی ستا استاد دی د استاد هم د څنګه چې څوره وخت کې کوي تراوي پاو وخت کې پاو وخت کې غوسه یې مس چې کین او غیلب فرض شي عجیب مخلوق دی بس دا قران دی دا قاریان د پرز د قیامت د دې بځه مواري مو په تراو کې قران ختمول فرض دي واجب دي او صحیح ویلي فرض دي فرض پریدو او مستحب کو مکه وا ختم د سره مکه و تعالی ورو ضرورت نشته چې ختم وکي ګناهګاری ګنا خو سو کا صحیح وایا بس الله دې را زه په تراو کې د چام نه منم ما نه د تراو د وجې دومره خلک خفه شوي تاسو له بیا پته یا نه بس چې څوک وایي زر کوه بس هغه سره زما بیا ختمه او چې سمې په خوله راځي او ورته وام بیا که مشر یو که کشر نه بیا پوه شي یو دلته کې د موږ تراول لري لري نه خلک راځي نه یو وي خو یې را بس پی دراله ماته کې مولې مې ته پس چارینګ کړو زه چار پس رنګ کړو دلته راشه بس بالکل غلې شو مشر زړه و مې چې تاسو داسې کوئ نو موږ به نور چانه بس ګیلو وکړو مولیان وای زر زر کوي مولیان خو د سره ختمونه هم نه کوي خو چې کم ځای کې دینو یې زر زر کوا او چې څومره وای تانه غوړه تیزی کې دی شي او کته نه مانی چې مولا چاته وای زر زر کوو نو کوم مولا چې د دوره تفسیر کوي دا غینه مخ کې چې کم کاری تلاوت کوي دا غ تلاوت واوره چې د څومره د قران د الفاظو زوام چې عالم د تلاوت مثلا درس او تدریس کوي کنه چاته د قران کریم څخه کوي توره تفسیر کوي د سره د تلاوت نه کوي لکه زموږ شیخ صاحب نه کوي تلاوت په قاری باندې څه فرض خو نه دي چې یو قاري دې تلاوت وکړي او ورسره دې دغه هم ختم شي غلط یې وایي مې وایه پې مې وایه پې ګنې قیامت کې به بیا سي عند الله به مجرمي ته ورته زر وایه او هغه قاري منتخب کو چې هغه ټولو کې څه کوي زر زر تلاوت کوي چې بچ څومره زر زر کیږي چې موږ د څه کیږو فارغې سره په وایه ما اډو ضرورت شته نه به راځه صرف تفسیر وکاو قران نوم د دوه سيزونو قران نوم د دوه سيزونو هو الاسم للنظم والمانا جميعا تاسو په اصول کې وایي د څه شي نوم د قران د دې معنا نوم دی او د دې نظم نوم دی دا کوم الفاظ چې دي نو تا دا یو څومره غلطه طریقې سره ادا کو او په تفسیرونو کې بیا ته نه مړېږي نو دا لازمی کوي پتا په تراویح کې د سره ختم مکوي چې نشي کوله خرور وایي د چاډو منای ما د چا د پاره مکوي کې د شي کم رمضان کې ته تراویح کې هغه د غیری رمضان شي بل ور پسې رام نشي ونه شي چاته سنو ورکي چې انتهایی زیات درلت درکې په 2000 روپۍ به درکې په 2000 چې لا کم درکې کمی دي اوان چاته سنو ورکي خو استړي کوي پرې د چو تخت چې سم ګناګار شي کنه نور خو سم دای ناراضي نو مقصد مې دا و بعضی قاری صاحب تلاوت په تجوید سره کول شي خو نه کوي ما ته صرف په تجوید تیرای ما سره چې کینی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بیا چې مسلم مخ کې شي الحمد لله رب العالمین او چې بیا ځان له تلاوت کوي تعلمون يعلمون دا قران نه دی او چې مال وی هغه قران څه کده چې زه یو رم کنه ها زبور دا وګورم دی له وقف وای ریا ده کنه تشه ستا د قران کریم د الله د پاره ویلو پته باندې لګی چې ځان لناسته مالا بل رضی مرګری وي اٹک کې سبق وي وي ستا په خبره مې عمل کو ډیر خشوي مې څنګه وي دا به وي چې ته صرف مالا په تجوید او ټول رضان سره بنګ بنګ کې نو چرته دي حروف ټکی تاسو حروف هم ځکه نه ټکی تاسو الته کې لګیاي په جماعت کې درازاري ته لږ جماعت کې کېنه سار نه تر ماسپښینه او پاو داسې ووایه لکه ما لې چې اورې بیا دې تنه بیا دې ته روان نه شي او تا نه دې یو ټکی بیا غلط شي ما له صرف یو ځل صحیح اورې او ځان سره څو پېرې غلط اورې پنځوس پېرې به یې شپېته پېرې به نو چېرته ټیک کېږي ټیک کېږي نه ټیک کېږي که نه زراواله بل کتاب چې نه ټیک کېږي